يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما اتلس احکام په سوره بقره کې د تدویر المنزل لپاره بیانېدل نو په دې آیات مبارکه کې سلورم حکم نه چې د شراب او د جواری نه ځان بچو ساتي وقتی طور اگر چې په دې کې ځنې فواید شته او نقصانات د دې ډېر زیات دي او د الله د غضب او د خفقان سبب دی يسألونك عن الخمر والميسر تفوس كيتان اي نبي صلى الله عليه وسلم چې تاسو د شراب نه منې شئ آیات د سوره مائده 91 نمبر اخیرنه آیات هغه د شراب د حرمت باره کې نازل شو نو دا آیات چې نازل شو عمر رضی الله عنه فرمایل انتهینا انتهینا اے رب بس مون منیو منشویو نو تدریجا د شراب او د حرمت حکم راغله ځکه څوک چې د نشي عادت په اورز باندې نشي منع کوله نو په دې آیات کې الله رب العالمین د شراب او نقصانات ذکر کړل وګوره وقتی طور خو پکې فائدہ شته بعضې کس چې نشو کې نو پاغې سره دی وایي زه لږ راتازه شوم د دنیا کار کسب تکي مستړواله نه محسوسي نو رب العالمین وی چې په دې کې هو وختي تور فواید دی هو اسمهما اکبر من نفعهما د شراب او د جواری ګنا ډېر لوی ده د دې د منفعت او د فائدې نه نو بیا په آیات د سوره مائده کې الله رب العالمین صرف د مس په وخت کې منو فرمایلا چې کوم وخت کې تاسو موږ او عبادت کوئ نو نشم کوئ د شراب او نزان ساتي او اخیرنه آیات 91 نمبر چې کله بیا نازل شنو پاغي کې پوره حرمت راغی ان زموس په وخت کې نه په عام اوقاتو کې تاسو د دینه منشئ نو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه انتهینا انتهینا او هر غشي چې انسان بیا نشکې پاغي سره د په عقل باندې زوال راځي نو دې له شراب ویل کېږي چې حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمایي كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هر هغه شی چې انسان نشکې او د په عقل باندې فرض راوړي نو دا شراب دی او هر هغه شی چې هغه انسان نشکې نو دا حرام دی دارنګ حدیث د ابو داود کې راغلی امام ابو داود رحمت الله علیه په اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما اکثر كثيره فقليله حرام د کوم شي ډېر چې تا نشکې نو لګوم دا غي حرام دی بعض د نشي شی داسې دی چې لږه اندازه تا په نشه کې نه راوځي او چې ډېر ډېر هغه نه استعمال کړي نو ته په نشه کېږي نو کوم شی چې دا غي ډېر تا نشه کوي نو لږم دا غي حرام دي ما اکثر كثيره فقليله حرام د کوم سیز ډېر تا نشه کوي نو دا غي لږم حرام دي کم چې ستا او ستا د بال بچ د خرچې نه سیوا ده نو د هغې نه سیوایي مال د الله په لار کې ولګوه هغه خرچ کړه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام له یو کس راغی تاسو چې نو کو چې ما سره یو درهم نه پکې ولګو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورلوي فزاني ولګو نو بیا یې چې یو بل درهم هم را سره شته بل روپۍ د هغه پسې ولګوم نبی علیه الصلاة والسلام ورلوي علی اهله په خپل ښځه او بیبي ولګو ځکه د هغې نفقه په تا باندې لازمه او ضروري ده هغه چې دریم هم را سره دی رسول الله علیه الصلاة والسلام ورلوي علی اولادک یا علی ولدک په خپل بال بچ باندې ولګوا نو دا غي نرس صحابي وي چې سلورم مرا سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي انت ابصر به پس څه خپويږي چې کوم ځای کې لګول تعالی مناسب ښکاری نو اول دا درې حقونه دي دا نه خپل وګي او بل باندې لګي اول فزان لګو بیا په بي بي بیا په خپل اولاد او حدیث د صحیحین کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خیر الصدقه ما یکون ما کان عن ظهر غنا بهترین خیرات او صدقه هغه ده چې دا غي نرستم ته مالدار پاتې شي دا نه چې دومره مال دی ولګولو چې بیا در سره سشتنه خلق لله نیولې سوالونه کې قل ورته وایا العفو اغزیاتی مال خرج کئ چې دا غي نرستم کمالدار فات شي او بچای خرج کئ لومبنه خرج کول فزان باندې بیا په خپل بیبیو په خپل اولاد باندې او دا غي نرستو بیا خپل رشتہ دار او اقربا ول ورکول حدیث پاک راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پردي کس له تاسو صدقه او خیرات ورکو نو صرف د خیرات اجر او ثواب دی او چې خپل له دې ورکو نو ځونی کوي دی راګي کې هغه سره د صله رحمی متعالی خیرات دې مشو كذلك دارنګي يبين الله لكم الآيات او پرې کې رد ده د جاهلیت والو هغه طریقه باندې غیب د یتیمانانو سره ظلم او زیاته کولو او دا غي مال به په دوکه باندې خورو ويسالونك عن اليتامى او تپوس کوي تانه په بار د یتیمانانو کې او که شریکوي تاسو د یتیمانان د خپل ځانونو سره نورونه تاسو یې ځان سره شریک او ګډ وډ خرج کوي تر یتیم مال له استاله فاخوانکم نرستا سروننی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او امام ابن کثیر ذکر کړی نو هغه لبه بیا جدا خوراک تاک او تیا خوراک تاک تیارولو او دا غیغه خوراک تاک لبه ګوتب نو ورلې که خرابې دوه بس خاصې دوه پری خوي او چې خراب دي شي خادي شي زور سره ګوتې نه لګوم ځکه الله رب العالمین سخ وعید را لګل چې د یتیم مال خوري د خېټې لور ورچي چې مشرکان سره اهل الشرک سره تاسو خپل ولې او رشتہ داري مکوي نکاحونه راي سره مکوي مخفل زنانه مشرکان له پنیکا ورکوي او متاسو مشرکان د زنانه سره نکاحونه وجود کوي ځکه د مشرک او د موحد په منځ کې انتفاق اتفاق نشی راتله او په آیات مبارکه کې رد دی د جاهلیت وال خلق مان نه یغیب په نکاح کې صرف مال جمال او نسب لکتل دا غي مد نظر په نکاح کې داو چې د دې زنانه سره مال شتکنا جمال او خایس شتکنا نسب یو شتکنا دا شان کې سړي لګي کتل نکاح به چا سره کول نو خایس لګي کتل مال لګي کتل او نسب لا یوی ویل دې سره چې د نکاح او کا چې هغه موحده او مؤمنه ده نو دا د هغه نکاح او واده نه غوړه ده چې یو مشرک زنانه سره نکاح او واده کوي اگر کله مشرک دا غي مال ډېر دی دا غي خایس ډېر دی نه سړیو شپ دی پر الله په نسبت د مؤمن غوړه ده ولا تنكحوا المشركين رسو آیات د سوره مائده کې راشي د دې اهلي کتابو د يهودو د سواراو زنانا د تاسو د حلال دي کراغي سره نکاح کوي دا آیات عام دي خو په دې کې تخصیص راغلي د اهلي کتابو د زنانو ولا تنكحوا المشركين او په نکاح مور کوي خپل زنانا مشرکان سرولا حتا يؤمنوا تر دې چې ایمان وروړي یو مرین مومن او مسلمان هغه د آزاد او اصیل مشرک نه غوړه دی اگر کدا مشرک مالدارم دی خاوند د نسبوم دی خاوند د خایسوم دی خدای په دې باندې چې یو غریب فقیر غلام امرئوی او هغه سره د خپل زنانو نکاح او کړه د الله په نسبت غوړه او بهتر دی د زنانه سره نکاح د سلو خبرو د وجه نه کیږي د مال د وجه نه د خایس د وجه نه د نسب د وجه نه ولدی لها او دا غي د دین د وجه نه یا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فظفر بذات الدین کربت یداک